یو مسلمان زنانه د پاره دا نه دی پکار چې هغه پردي سړي سره بلا ضرورت بغیر د ضرورت نه خبرې اترې وکړي که چېرته ډېر سخت ضرورت وي یا شل ضرورت وي نو بیا د خبرو اجازه شته خو سخت انداز کې به خبرې کوي چې کله دا پردي سړي سره خبرې کوي لهجه به سخته ساتي سخت انداز کې به خبرې کوي او مختصر خبره به کوي چې څومره ضرورت وي او یا نه مختصر خبره اوږدې خبرې به نه کوي او لهجه به سخته ساتي ځکه که چېرته د سړي په زړه کې څه مرض وي بیماري وي نو چې د هغه د شر نه دا محفوظ وي او بلا ضرورته پردو سړو سره خبرې کول دا ګناه هم ده او د خپل خاندان او خپل خاوند سره خیانت هم ده